مخکې سره سره مناسبت دا ده مخکې صورت کې تسلی بیان شو دې صورت کې اوس بشارت ذکر کوي د پار د رومیانو بشارت دنیوي یا مخی صورت کی بیان ابتلا ہو دی صورت کی تسلی دا نبی علیہ السلام تا په فتح د آل روم سره دارنګ مخکې صورت کې منازل جهاد بیان شو دې صورت کې اوس مسله توحید بیانې جهاد باندې مسلې دي شاعت د پاره کې یا مخکې صورت کې مصائب بیان شو نشار کړ تاسو مصائب برداشت کړو نو اوس په الله پاک فتح درکړي خلاصه صورت دا دا داو صورت بشارت بالفتح خلاصه صورت خالق د عرش الله دی نو فتح ورکون کې هم الله دی الله اسمان او زمکه دا ټول نظام پیدا کړل نو فتح مغه ور کوي دیم دلیلو یو لسم آیاتنا الله یبدو الخلق ثم یعیدو الله اول مخلوق پیدا کړل ثم يعيدو دوباره واپس کئ اول پیدائش کې الله ته ممتاز دوباره دوباره بو کې الله ته ممتاز بیا دریم دلیل عقلی نو لسم آیات نه ومن آیات ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون اول پیدائش د خاور نه کړل او پنځم بیا یشتم آیات نه ومن آیاتی ان خلق لكم من انفسکم ازواجا بیبیانی دل پیدا کړی ستاسو جنس نه شپږم بیا دویشتم آیات کې ومن آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم جبه دلا بدل کړي رنگونه دلا مختلف کړو وم بیا درشتم آیاتنا ومن آیاتی منامکم باللیل والنهار خوب در باندې راولي اول سم بیا سلور پنځوسم نه الله الذي خلقكم من ضعف بیا اخر کې تخفیف نو صورت اول کې بشارت بالفتح ده بیا مسله توحید پاغي ولس ادله اخلیا اخر کې تخفیف صورت ممتاز ہے فبشارت بالفتح صورت ممتاز دی په غلبه د رومیانو باندې او صورت ممتاز دی په کثرت د دل عقلیو د نبی علیہ السلام وخت کې د فارس او د روم جنگ شو پارسیان غالب شو رومیان مغلوب شو یو مشرک دو او بکر صدیق رضی الله سره ملاو شو ناغه توې چې زمونږه پارس والا مسلمانان باندې غالب شو رومیان د مسلمانانو ته نږدېو اهل کتابو نبی علیہ السلام خبر شو الله پاک وحی راولې غلا چې رومیان به موږ مغلوب غالب کو چند ورځې کې به سور ورځې کې به غالب شي د فارس باچا کی سرا په روم باندې محاصره کړو او رومي قبضه کې اغستم او دروم بادشاہ هغه محاصر شو بن شو د روم باچا د فارس د باچا نه مطالبه وکړه په دې خوخه صلح وکړو ناغه صلح کومه خو جمال سلور سوا صندوقونه د سرو ډک راکی د روم باچا ورته خدا پیسې روم ورته خدا خو ما با اجازه ترا کی زخ پر خزانه د بهر نه راوړم او تعالی درکم دا یې خره یې سرو ملګې سلور سو صندوقونه تیار کړو پار صندوق کې دو مسلح فوجان کې نه ول یو یو تنه د یو یو اوخ سره ملګری کو نو دا دوله سو پوش دو دو صندوق کې ناسو او یو په اوخ پسیو او سلور سو صندوقونه بار تلاړو دارالخلافه د کسرا تورسین الته حمله وکړه هغه دارالخلافه وران کړه او کسرا خبر شي زما دارالخلافه وران شو ناغه په سراون شو محاصره پورته کړه چل تلاړ رومیان لار بدل کړه په بل لار باندې رالو روم ته خپل ملک فتح کو او بیا په کسرا باندې امر وکړه غره زبردست شکی سور کو دا بشارت بل پته دي صورت کې چې مؤمنان له پته اور کومه غالب کوم به الف لام میم ولی وتی روم کمزوری شی رومیان فی ادن الارض پنیزیز مکی عربو تا ادنا مانا عربو تا نزدی او من بعد غلبیم دیو پس غلبینا سیغلبون پس د مغلوب کېدونه سیغلبون غالب بشي ابن سینا په چن کرونو کې چن کرونه بزا د درو نور ترنا پورې د بزا وي لله الامر خاص الله د اختیار دی من قبل مخکې تفتنا من بعد او پس د فتنا په دور باندې کام خوشاله به مؤمنانو په امداد د الله باندې سرمیشا امداد کې الله چا سره چوغړ امداد الله ضرور دې رحم کون کې لوس کړی الله او خلاف نه کې الله د خپل لوز نه لیکن ډېر د خلکو نه نه پويږي او دی په ظاهر ژوند دنیا او دیو د آخرت نه غفلت کوي وعن الاخرت هم غافلون اخرت نه غفلت کوي عالم تفکرو دا دلیل ذکر کې په توحید باندې اے سوچ نه کې دا خلق په خپل نفسونو کې ندی پیدا کړی الله اسمان او زمکه هغه چې من دي کې دي مګر د پاره دې زار د حق واجل مسمى او د پاره د نیټه معین یقینا ډېر د خلکونه په پیشه د خپل رب باندې کفر کوي اولم یسیرو فی الارض دا تخفیف دنیوی ان ګرځي دا خلک بزما کې چې سوچو کې سرنګ انجام دا کسانو چې مخکې ولدیونه کانو دا پوخانی اشد منهم سخت موجودون قوتن په طاقت د مټو کې واسار الارض او باندې کړي زمکه وامروا اړول زمکه او باندې کړي زمکه اکثر داغه نه چې ابادی کلی موجوده راغلی په خانو تر رسولان دغه په دلایلو ښکارو پس نو الله چې باغی ظلم کړو لیکن ای په خپل نفسونو باندې ظلم کون کیو ثم کان عاقبت الذين ساو بیا شو انجام دا غسانو چې کړو بد اسو انجام بدو دغه انجام هغه بد شو مانس ځای ورکړه ثم كان عاقبت الذين ساو بیا شو انجام دا کسانو چای کړیو بند اسوا انجام بد بد انجام مولا انجام بد ورکو او چې عاقبت په نسب سره شي دا خبر د کان شي او سوء او اسم مؤخر شي ان کذبو دا مفعول من اجلی دی ثم کان سوء عاقبت الذين اساو بیا شو انجام بد انجام د کافرو چې کړیو بد او په دې پورې ټوکی کون کی الله ول پیدا کړ دې مخلوق دوباره واپس کېږي لره بیا وځي الله تو ګرځول شي اور شرا وش قیامت نامې د وی مومنان مشرکان یبلسو نامې د وی المجرمون نافرمان دیو به د هر خیر نه امید دی اولم یکن لهم ان دیو لرا دې سزا را دین شفاعت سپارشیانو نه وی دیو نه وی دیو لرا دو سزا را دین سپارشیانو فام الذين امنوا غسان چې ایمان راوړل عمل کړ دی خو دیو فیروز دیو خبرون باغ چوکی به خوشاله شي آګه سان چې کفر کړي او تکذیب کړي زموږ پاتونو او بهشه د آخرت باندې دا کسان بازار کې حضورون حاضر شي وسبحان الله د دا توحید پاک دې شرک نه الله حين تمسونا کله چې تاسو بیگا کوي داخل شي بشپګي وحين تصبحون او کله داخل شي په سبا کې ولو الحمد الله غره صفاتونه دي برخ کتان وعشيان په دمازیګر کې او د قشان تاسو وروي سه شي د قبرونو نام ومن آیات سلورم دلیل د دلایل د الله نه دا دا چې پیدا کړی تاسو د خاورې بیا تاسو بشرون تنتشرون سړی ګرځیدون کی بشری ګرځي او دلایل د الله نه دا دا چې پیدا کړی تاسو د پاره د نفسونو تاسو نه ازواجن بیبیانې بی آرام کوی تاسو داغه سره ګوره دنیا په شزونو کې سکون ویل آرام او په قران کې او په دین کې الله اطمینان خو دې الا بذکر الله تطمئن القلوب او پاز شو په دې دنیوي شزونو کې خزا بچو کې دې کې دنیوي آرام دې آرام کوئی تاسو دا غي سره او ګرځولې سوسمنس کی مودت و رحمه دوستی او مهرباني یقینا په دې کې راځین دلیل د پار دا قوم چې فکر کوي او دو دلیل د الله نه پیدا کول د اسمانو زمو کو دي و اختلاف واسنتکم او بدلل جبو ساسو دي والوانکم درنګونو ساسو مختلفې جوې دل پیدا کړي مختلف رنگونه یقین بده کې دلایل د پاره د خلکو ومن آیاتی باز دلایل د الله نه په قدرت منامکم خوب ساسو د شپې ورور دي خوب ساسو د شپې و ابتغاءکم فی النار ومن آیاتی منامکم باللیل و ابتغاءکم من فضل او طلب کول تاسو دې د مهرباني د الله نه یقینا پدې کې دلایل نه پاره دا قوم چوري او دلایل د الله نه یوري کوم البرقا خیت اوستا بلک بلک خوفن د پاره دې رول مسافر مسافر ویری کور تراشي وتما د پاره تمه د موقیم د موقیم ته پیدا شي باران روان دی فصل بخشي وره الله د برینو بون تازه کې په سرت مکا په سوچوال نه یقینا پدې کې دلایل د پاره دا قوم چې پوي او دلایل د الله نه ان تقوم السما والارض اسمان او زمکا په حکم د الله بیا کله چې راول تاسو لپاره دعوتن فراول نو زمکه نه اذا انتم تخرجون په وخت تاسو بروزئ وله را تاسو بروزي د زمکه نه بوراو کی او خاص دی الله غراغلی چې بر دې وخت کل لو قانتون ټول د الله تابع دي الله ذات اول پیدا کړ دې مخلوق دوباره واپس کیږي لره او اهون علیه او دا دوباره واپس کول آسان دی الله تا تاسو بزام کې فی ظنکم تاسو به ګمان باندې الله تعالی آسان دي ولو المسل اعلی الله دار صفاتونه دی بلن پاسمان نو زمو کې الله دې ضرور حکمتون والا دا اوس مثال بیان د مشرک ضرب لكم بیان الله تاسو مثلا مثال صد نفسنا اشته تاسو لرا دا غنا چې مالکان دي خلاصونه تاسو من شرکای صدار ستاسو غلامان د ځان سره شریکوي نه پاګه چې خوراک مې کړې تاسو ته چې تاسو شی په دې کې برابر نه یا تخافونو مېریږي د خپل غلامان نه پشان دې تاسو انفسکم د خپل عزیزان نه څنګه چې د خپل عزیز نه تربور نه وارث نه لري اس داغه نه لري نو ګوره غلام خپل شي کې ځان سره شریک نه غني دا الله خدای کې ور مخلوق شریک غني دغه شانته بیانو مګاتونه د پاره دا قوم چې پوي بلکې تابعشي دا کسان چې ظالمان دي عوام په خپل خواهشات بغیر علم بغیر د پوینه بغیر د پوینه تابع دي فمن یادی څوک دی لار وسمه کې هغه چاته چې خطا کړی دا الله او نشته د پاره امدادیانو پاکم وجهک برابر کا ځان خپل لدین هغه دین ته حنیفه چې ولاړ دی په توحید ماتون کې شرک دی هغه دین ته ځان کلکا حنیفه پدا حال د ضمیر د اقیم د ضمیر نه پدا حال چې ولاړ په توحید او ماتون کې شرک خپل گردن دین ته کېدا او په دا حال شرک اتمون کې او توحید امون کې فطرت الله دا دین دا الله دی الزم فطرت الله کله کونه سي دین دا الله فطرت معنی دین حدیث کې راځي یو سره دا وای چې غر د خپل زین خو دې دل نه دا منه یو سره دا وای چې چاقوی بدل شي دا منه نو بعض خلک د حدیث نه زای خوې اخلي وې خوې نه بدلی دا خبره صحیح نه ده ولې چې خوې نه بدلیږي نه انبیاء علیهم السلام الله ولرلی انبیاء خو را لېږي دي چې د خلکو خوې نه او عادتونه بدل شي نه ال دغه مراد د خوې نوم سره فطرت ته کم فطرت چې الله پیدا کړل په انسان کې دانه بدلی هر انسان الله په فطرت د توحید پیدا کړل د کې دا صفته چولې چې الله یو دی دا نه بدی فتر الناس علیان لا تبدیل لخلق الله نشته بدل د پیدائش د الله لخلق الله نشته بدل د الله د پیدائش د دین د الله چې دین الله پیدا کړل ذالک الدین القیم دا دین نه مضبوطو او لاکین ډیر دخل کو نه پوي راو ګرځي الله تا او یریږي الله نه اقیم الصلاۃ پابندیو کې منځونو ولا تکونو او مکی گئی من المشرکین د ډېر مشرکان نه دا کسان نه فرقو دینوم چې تس نس کړي خپل دین وکانو شیاو شډلډلې او هر یو ډلا پاره چې دې سره فرحون خوشاله دي مستی و اذا مسل ناسا کړه چې ورسې خلکو تکلیف دا بیا بیان د حالت د انسان کوي زجر ورکه په حال انسان او کلا چې ورسې خلکو ته زورن تکلیف نو بلی خپل رب او راګرځي الله ته بیا کړه چې وسکه ته خپل درم نه خوشحالي په دغه کې وړل دیونه درب سره شریکې نورم انجام به دا شي کفر بو کی باغ سوچ ورکړل ما دی وتا نه پیدا اخلي زرد په وشي امنزل علیم سلطانن بلکې من را لېګل دې په دیو باندې کتاب وې تکلمو دا کتاب خبرې کوي بما کان یشرکون پاغه سجو سره شریک جوړې دي چې کوم شریک جوړې په ټول باندې خبرې کوي یې نرات کوي کما غختله ما ور تر لګلو سلطان دلیل نفوه تکلم او د سر خبرې کولې ما کان بی است یشرکون پاغه سی پوری دیو شریکې دا الله سره او کلا چوس کو انسان ته مهرباني مس چی پدې ورس یې ته تکلیف او په سوب دا چې مخکله نفسونه دو په دا کې دی نو امیدان ای سوچ نه کوي چې یقینا الله پراخي خوراک چاله چوړو تنګي یقینا پدې کې دلیل د پاره دا قوم چې ایمان وروړي ورکوا خوند خپلې ته حق دا او مسكين تا او ابن سبيل تا د ټول حقونو ورکا ذالک تدا خیر وره پردا کسانو چې غواړي رضا د الله او دا کسان کامیاب دي وما ته تم ربان هغه چې ورکوي تاسو مال د سود چاله مال ډیر ورکه چې زیات کی مال ورکه چې را زیات کی مال زیات راکی نور راکی او اون خلی پوری لیر وو فی اموال الناس زیات شي مال نه خلق کی لکه د زنانه ورکړه راکړه اولائک هم زیات شي فلا يربو عند الله نزيتي دا الله دلبار کې الله دا مال نزيتي کوما اج ور کوئی تاسو من زکاتین مال د خیراتا اراده کوئی په دې رضا د الله دا کسان دچن کون کی خپل مالون درا د دیو مالو دچن شي صاحبونو دچن می راوشي الله ذات پیدا کړی تاسو بیا خوراک درکې تاسو بیا عمر کی تاسو ثم یحییکم بیا وجوند کی تاسو ایشته دې سزا ور تاسو نه سوچو کی دا کار تاسو نه من شی من ذالکم من شی چوکی د دینا سشی سبحان او پاک دی الله او لوی دی داغه نه دیو سری سزا جوړی زوار الفساد فی البر والبحر کار شه دی فساد پوچولم تا وچ باندې فسادات دي لمد باندې بما کا سبت ايديهم په سودای چې کله سونه خلکو یو زی قوم دې پارا چوس کې الله یو ته باز هغه عذاب چې دوی عمل کړل لعل لم يرجون دې پاره دوه پښیم واپس یې شرک نه نو وایا وګرځې پس ما کې سوچو کوي سرنګ انجام دا کسانو چې مخ کیو کان اکثر مشرکین ډیر پای کې مشرکانو فاقم وجکان ودر خپل ځان تابع خپل ځان لدین قیم دا دین مضبوطو من قبل آتیا مخکې دراتو دا اورز نه لا مرد لو چې نه وي واپس یې غیدره دا الله طرف نه په دا اورز یسودون او بچوي او بچوي دا خره صد لکی 14 ته ټوله ټولی وشي او بچوي ډلې ډلې وشي من کفران هغه چا چې انکار کړ دې په هغه من ساده کفر دا چا چې عمل کړ دې خو د پاره د خپل ځانونو یم حدون بچونه خورئ دې لپاره چې بدلور کې الله مؤمنانو ته چې عمل کړ دې خو د خپل مهرباني نه کنا الله نه خوخي کافرو بل دلیل او د دلایل د الله نه دا د چلیږي بادون لرا زیره مخکې باران مبشرات یو ریاح ته یو ریح ته ریاح مستعملیږي په نعمت کې په خوشاله کې ریح مستعملیږي په عذاب کې ځکه چې کله الله بادونه مختلف راولي کې جمع نو اغوریه سمنس کې راګیر کې باران تی وره دا ریاح ته او ریح دې ته وي چې هغه یو طرف نراشي او وریز والی په یو کلی باندې باران اوره او سیلاب پیرا شو علاقه کې هغه تاریخ وایي ځکه و نبی علیہ السلام چې بعد راغی نو دعا به کوي اللهم اجعله الرياح ولا تجعله ريحا الله دا بعد منګله بادونو ګرځو چې دا هر طرف نراشي ریه مگر زو چې یو طرف نراشي او عذاب راولي تاسو مکو منګلیګو ولې ولقد ارسلنا او یقینا موږ لګل نه مخکستانه رسولنا استاد خپل قومونو ته رالو هغه ته بدل له کارونو فانتقمنا موږ بدل واغسو دا کسان چې مجرمان دي وکانه حقا علینا او دې حق په موږ باندې امداد د مؤمنانو زبد مؤمنان امداد کوما الله غزا ته چې لګي بادون درا نو پورته کوي وریاض په سوتو خوري په اسمان کې څنګه واړي او ګرځي لره کې سپن ټوټه ګرځو درا یو درنه ټوټه مینی باغ لوی ساس کی چوزی با دمین دینا کلا چې ورسې په دې سره چا چوغاړي خپل بندګان په وخت کې دی خوشاله و ان کانو من قبل اگر چې دوی مخکې دراتو د باران نه پدیو من قبل مخکې دین لمول سین نو امید باران نه وراله دین امیدو او الله په اسمانه قدرت والے ولین ارسلنا ریحان کولیګم باتون دلته کې ریح راغې مفرد مفرد دیو طرف نه ری باد راولي په کلی افت خرابې کی منګ لګره نو کافر مشبع شو او مړ مسلمان مشبع بي شو نشه ورولې او نشه ورولې مړو ته د امام ابو حنیفه او د امام شافعی رحمه الله د مسلې کې اختلاف دي چې روح اند القبر ده امام شافعي سی وی روح اند القبر ده او امام سی وی روح په علین او سجین کې ده ان الابرار لفی علین و ان الفجار لفی سجین او امام سی وی روح اند القبر نه ده علین او سجین د جنت او د دوزخ د مقام نوم دی په دې باندې درات کې قصه د اصحاب الکهف او قصه د عزیر علی السلام چې وګوره عزیر علی السلام سل کال الله پاک مړو ساتو بیا ماته پته نشتا ولی روح موجود نو کنه درا خو روح کوي دغه سي اصحاب الکهف شو بل په معراج کې نبی علی السلام د آدم علی السلام سره ملاقات کړو او د آدم علی السلام غس طرف تارواح چې کله به آدم علی السلام غس طرف توکاتون خپوشو او چې خطر توکاتون خوشاله وشو نو دې خطر طرف ته کینه دا سندا د پورتوال نه د نیکان روحونه به ولید نو خوشاله وشو او دا ګس طرف کې نه د پسوالی د لاندېوال نه چې لاندې به قتل د بدن روحون د سجین کې نه خبر وشو بعض خلک د اوساره بدر دا واقع نه استدلال کوي نبی علیہ السلام بدر کې چې کله مشرکین مردار کړو قلې بدر تواجن بیا سره خبرې کولې صاحب ته پوس کې دی پويږي انهم لا يسمعون حدیث کې راځي دی اوري نو بعد خلک دغه حدیث نه مغالطه کې ورته چې وګور کنه اوري خدغه حدیثو بخاری کې ذکر کړل دویم جیل 1520م کې او دغه حدیث مشکاش شریف کې ذکر دی دغه حدیثو مشکات هم ذکر کړل باب الاسارا کی دیم جیل دو سوا پینزه سوی اختم کی مشکات والی ویلی چې دغه پلی بدر احیاهم الله نقمتا وحسرتا الله دې لپاره ژوند کوي چې دغه افسوسونه خسي واشي ویني چې جنتیان جنت ته تللی جانمیان جانم تللی موږ هم دغه ملګری د دغه حدیث په حاشیه باندې لپاسه مولا علی قاری مرقات کې نقل کړي تم حاشیه ده د مشکا شریف دغه حدیث په ذیل کې هغه اکثر حنفی علما او دغه مسلک دای چې مړی ناوري مړی ناوري او زمونږ فقها هغه اذا حلفا یو سری قسم خو چې مړی سره خبر نه کوي پلان کې سره خبر نه کوي او پلان کې مړ شو نو دی اوسو خو بیا په مړی باندې خبر وکړي نه حانس کیږي ولی په مړی باندې پویږي نو مقصد د خبرو دای زما په خبرو باندې حانس شي مقصد د خبر نه ده چې زما خبره ده واوري نو پس د مرګ نه خبر اورې دی نشي نو قسم خور نه حانی شو دغه شانتي میات مسائل کې شیخ اسحاق رحم الله په دې مسله باندې پوره تفصیل کړ دې 200 وختمه صفحه کې علامه ابن ابي دين رحمه الله دور مختار کې دیم جیل یو سر 80 کې په تفصیل کړل شرف فقہ اکبر د مولا علی قاری رحمه الله یو سل یو کوم شپې ته کې په دې باندې تفسیر کړل نو د قران په سره دادا چې مړی ناوري او علما بیا په دې باندې کلام کړ دې کوم زینو باندې چې سیمار غل دا غینه جوابونه کړ دي لکه باب الاسارا د مشکات کې دغه دوه حدیثونه جواب کړ دي یو د قلیه بدر هینم رسم او قرن علیم پاغي باندې کلام کړه په اول وحلت پورې خاص دی چاول په قبر کې دي نو دون زر ول ملائک راشي خلک جدا شي اعلانې دا شان دي کوكب دوری کې د دې جواب کړی دا کینه د سوراتي اتیان د ملائکو نه ملائکو دون زر ورسی اذا ولوا مدبرین کلا چې وګرځي شاکون کی او نه ته لار خورون کېړون تا د گمراهی راغی او نه اورې ته مگر هغه چا ته چې ایمان لري څنګه پیاتونو دی تابعدار الله غزا ته پیدا کړی من زوفین د کمزور وبونه بیا ګرځولې من بایزو فین پس د کمزورتیا نه قوتن طاقت بیا ګرځولې الله پس د طاقت نه زوفن کمزوري بډاواله وشیب اوس منواله پیدا کې الله چوغاړي الله پاک په دې قدرتونو عالم تخفیف ذکر کې اخر کې پاغ اور چراوش قیامت نو قسمونه بخری نا فرمانو چې درنګ نه تر کړی دیو سیوا دیو غړې نه او دا شان دې قانون فکون هو دی اړولې شو وقال الذين اوتوا العلم ابويا کسان چې ورکړل شي د پوا او ایمان او اخلص الايمان او خالص کړی ایمان لیل ابو لقد لبستم تاسو درن ذکر له الله په کتاب کې تر ورځې قیام دور دي دو پورته کېدو دا دا ورځې پورته کېدو لیکن ډیر تاسو نه ولکنکم وای تاسو انتم تاسو لا تعلمون نه پوي دی په دا ورځ په دې باندې کې ظالمانو ته باندې داوي والا مستتبون نبتنا طلب د بخلا کولو شي چې دې الله بخلا کوي چې جنت ته وودي او نبا جنا ملامتیا قبول شي که ځان ملامت کین نه قبلي او زجر کوي په راز د قران ولقد ضربنا للناس من بیان کړ دې خلق لرا په دې قران کې هر قسم مثالو او کراتو کې ولین جیتم کراتو کې ته په معجزه نخامخوي کافر نه تاسو مگر باطلوم دغه شان مور لګول دی الله پرون دا کسانو چې نه پويږي نو کلک شیخ ان لو د الله د رښتیا د الله لو حق ته ولا سخفنک او سپک دې نه کی تا درا هغه سان چې یقین نه کوي تا دې سپک نه کی چې تا په خلاف دو بیان باندې آماده کی په خلاف د توحید دی آماده کی سورہ لقمان کې